بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد په تیر درس کې موږ تاسو د اسلامي نړۍ اهمیت ووایي اولم د نړۍ نقشه وویله شرق و غرب شمال او جنوب او بیا په هغه کې بشري نړۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او تر هغه راوروسته د امریکا تر کشف کېدلو د استرالیا تر جوړېدلو مخکې د سړی نړۍ څومره وه د هغې په منځ کې اسلامي نړۍ کوم موقعیت درلود او د اسلامي نړۍ زړه کم ځای کې و په مکه مکرمه کې و او بیا هم د دې اهمیت وایو د دې سوق الجیشي یا عسکري اهمیت هم وایو د دې اسلامي نړۍ د وسطیت چې د استوا په خط باندې پرته ده او د دې اقتصادي اهمیت هم وایو او د دې تهذیبي یا تمدني یا معنوي او فرهنګي اهمیت هم وایو چې ټول دینونه په دې سیمه کې دي ټول انبیا علیهم السلام الله تعالی په دې سیمه کې استولي وو او تر هغه وروسته بیا په اقتصادي اهمیت کې درې د اقتصاد مهم بنسټونه وو یاد کړل کوم کوم څوګي ویلی شي څوګي ویلی شي تاسو وای اول زراعت دویم تجارت دریم صنعت او معادن بیا وایي چې د تجارت لپاره درې مهمې لارې دي ټول دنیا کې د تجارت لپاره درې مهمې لارې دي دا درې واړه لارې د مسلمانانو په سینه تیریږي د مسلمانانو لمنځه تیریږي دا درې لارې کومې کومې دي څوک راته ویلی شي نه د ته راته وایي وروره هوایي بحري زمیني بیا مو ویل چې هوایي لارو کې که د استرالیا خلک غواړي چې مثلا روسیې ته تیر شي نو هم د اسلامي نړۍ نه به تیریږي که د روسیې خلک غواړي چې جنوبي افریقا ته یا افریقا ته راتیر شي هم د اسلامي نړۍ نه به تېرېږي که کاناډا وغواړي چې استرالیا ته لاړ شي هم د اسلامي نړۍ نه به تېرېږي که اروپا وغواړي چې استرالیا ته لاړ شي هم د اسلامي نړۍ نه به تېرېږي که استرالیا وغواړي چې اروپا ته لاړ شي هم د اسلامي نړۍ نه به تېرېږي که امریکا وغواړي چې دې خوا ته د نورې نړۍ ته راشي نو هم دغه دی د مسلمانانو په سر باندې به تیریږي او بیا په دې کې دویمه لاره سمندري لاره وښودله که نه سمندري لاره وښودله او د سمندري لارې د شرح او تفصیل په ترڅ کې بیا دا وایي چې هلته په سمندري لارې کې یو مهم شی دی ډیر مهم ځای وي ډیر مهمه نقطه وي هغه څه شي ده تنګي دي سمندري تنګي دي او د دنیا تر ټولو لوی مهم سمندري تنګي څو دي مهم نور بم وي هغه ډیر مهم په تجارتي لحاظ باندې چې څو برازمونه یې د بل سره وصل کړي دي هغه څو دي ودی په هغه کې موږ اول چې نمونه چا چا ته یاد دي ډېر لږ خلکو ته یاد دي هلکه دا درس د موعظه نه ده ښه که یې سم زده کوی نو بیا یې درته وایم که یې سم نه زده کوی زه بیا کرا د موسی علیه سلام قصه درته شروع کوم بس کیسه به اورې خلاص ساعت به هم تېر وي کم کم دي نومونه یې راته وایي دي وو اول څوک ویلی شي اول تنګی جبل طارق په دې ځای کې دی اروپا او افریقا سره نخلولي او ټول امریکا او برازیل او د وسطي امریکا شمالي جنوب دا ټول د دې لارې نه تیریږي مدیتراني ترازي مدیتراني نه بیا سری بحیرې ترازي یا دی خواته تورې بحیرې ته بلاک سي دې ته ورځي یا دی خوا د عرب بحیرې ترازي او یا د هند بحر ترازي او یا بیا هم داسې تیریږي ځي شاته بحر الکاهل ته ور اوړي نو دا ټول په دې لار باندې راځي دویم څنګه کوم یو دویم استاد محترم د سویز کانال و ماشاءالله د سویز کانال دی په دې ځای کې چې مدیترانه د سری بحیرې سره او بیا د عربو د بحر سره تر دغه ځای پورې دې ته د عربو بحر وایي ځکه دلته ورته لیکلي عربن سی او تر دې را دې خواته دې ته بیا انډین اوشن وایي بحر هند چې ورته وایي مو تاسو دویمې د سویز کانال شو درېیمې څوک ویلی شي تاسو وای باب المندب دلته په یمن کې دا یمن ویني دی خو ته یمن ده دی خو ته اریتریا ده یا حبشه ده ایتوپیا په دې ځای کې ده چې دغه آسیا یا جزیره عرب د افریقا سره د منځنۍ افریقا سره وصل کوي بل تر دې خو تر ډیر مهم د دنیا تر ټولو مهم اقتصادي ستراتیژیک تنګي چې غرب غواړي په هغه باندې د دوی کنټرول دایم او قایم وي تر راتلونکو دوه دوه نیم سوه کلونو پورې هغه کوم یو د څو ویلی شي مولانا صاحب تاسې راته ووایي د هرمز تنګی دی د هرمز تنګی هغه لکه چې د فرانسې د پرتګال ترمنځ ده که نه کوم ځای کې ده د چا د چا ترمنځ ده د ایران او د متحده اماراتو ترمنځ د دې کې ګوري د ایران دی او د عربي متحده امارات دی نو جبل طارق یو د سویز کانال دوا باب المندب درې او د هرمز تنګي څلور دوه نور تنګي سره نږدې په یو ځای کې دي چې هغه څوک راته ویلی شي ته راته ووایه د باسفورس او د دردنیل تنګي دا دواړه په استانبول کې دي چې دې خوا ته مدیترانه او اخوا ته توره بهیره دا دواړه سره وصل کوي په دې ځای کې دی خواته روسیا د بلقان څون جمهوریتونه چې دی دغه سیمه منطقې دا ټول دی خواته دغه سره وصل کوي بل د بلقان نه بلکې د بلتیک بخنه غواړم بل یو تنګی دی ډیر مهم تنګی دی چې بحر هند بحر عرب او بحر الكاهل دا سره وصل کوي زه به تاسو لږ نقل درکم هغه د آسیا په لری ختیځ کې دی څه نومېږي د مالکا انګریزي کې مالکا ورته وایي او عربي کې ورته مالکا وایي ورته د دې تنګی دی هغه د مالیزیا او د اندونیزیا ترمنځ دلته هغه لري قرار لري ګوري دا څنګه دی خو ته ک فلپاین دا ک جاپان دا ک کوریاګانی دی ک ویتنام دا د څونه ملکونه چې دی خو ته دی جزیری دی د ټولو تجارتي لار داسې راځي او ځینې به عرب ته راځي د عربونه یا خلیج ته راځي یا دی خو ته سری بحری ته راځي د سری بحری نه په سویز باندې تیریږي دی خو دی ته مدیترانی ته راځي مدیترانی نه یا به ایتالیا خو ته یا شرقي اروپا بوسنیا هرزګوینیا او د نور ملکونو ته راځي یا ایتالیا ته راځي یا فرانسې ته راځي او یا دی خوا ته اسپانیې ته راځي بیا تنګي نه تېرېږي دی خوا پرتګال ته راځي او ایسته بیا شمالي اروپا ته ځي چې دغه نه وروسته بیا د قطب خوا ته هم هغه دي د ناروې د هغه پراته دي دا بیا په دې غاړه باندې داسې ورځي دا د تېر درس تقریبا د یوې برخې خلاصه یې وه داسې وه که نه د یوې برخې خلاصه وه او بیا مو ویلي چې د ځمکنۍ لاره یا د تجارت ځمکنۍ لاره د ټولو برازمونو ترمنځ تقریبا تقریبا د مسلمانانو له ځمکو تېرېږي که هغه استرلیا غواړي تر له یو ځای نه نور اخواته خپل مال په ځمکه باندې تېر کړي نو هم د اسلامي ملکونو نه به تېرېږي که روسان غواړي دې خوا ترې راتېر کړي هم د اسلامي ملکونو نه به تېرېږي که امریکا غواړي چې د افریقا او د اروپا نه را دې خوا ته تیر کی په ځمکه باندې نو هم د مسلمانانو لمزکو نه که چین وغواړي نو هم همداسې د مسلمانانو لمزکو نه به تیریږي نو ځمکنۍ لارې هم د ټوله دنیا د مسلمانانو په واک کې دي تقریبا د مسلمانانو په واک کې دي یعنی د مسلمانانو په ځمکه پرتی دي دا لارې خو داسې د مسلمانانو په واک کې دي که نه دي دا بېله خبره ده باید د مسلمانانو په واک کې وي چې د مسلمانانو په خاوره کې دی واک باید د مسلمانانو یوربانه خو استعماري قوتونه کوشش کوي چې په دې ځمکو په دې ولسونو او په دې هوادونو باندې داسې خلک مسلط کی چې هر وخت انګريزانو ته امریکایانو ته نورو ته سترګې وربرګي کی داسې ده کنه چې هر وخت انګريزانو ته او غربیانو ته سترګې وربرګي کی دا خلک مسلط وي کنه څنګه خلک چې هر وخت سترګې ورته مړې وي چې څو ورنه غواړي هغه ورته کوي اهمیتونه خو نور هم ډېر دي بیا ما د معادن درته وایي د معادن په مجال کې بیا تر ټولو لوی معادن چې د دنیا 15 او یا 80 فیصد حرکت په هغه باندې روان ده که په ځمکه کې ده که په اسمان کې ده که د سمندر لاندې ده که صنعت ده که تجارت ده که ټکنالوژي دا ټول په هغه باندې چلیږي که د برق پیدا کېدل دی ور ورنه دا ټول څه شی ده پټرول ده او دا کوم ځای کې دي پنځه اویا فیصد د مسلمانانو په ملکونو کې دي نو د دې وجه نه هغوی غواړي چې په دې سیمه کې دوی پراته وي او دلته یې اډې وي دلته یې پوځونه وي دلته یې قرارګاوې وي دلته د هغوی لاسپوڅي حاکمان وي او په دغو خلکو کې کله د ازادي خواهی یا د استقلال یا د سرلوړی یا د خپل حقوقو نه د استفادې کولو احساس را پیدا کیږي دغه احساس باید په مختلفو نمونه باندې ختم شي په هغه باندې یو نوم بل نوم دور باندې کې خودلی شي او هغه وټکول شي وشړل شي شهیدان کړی شي له وطنونو نه پسې وویستل شي بدنامه کړی شي ترڅو چې په ځای دلته داسې خلک راشي چې د بل لخوا وي د بل پخلی وي د بل لپاره وي خو غږیږي د منګ په ژبه او وی لمنګه خو د بل چا لپاره وي دا د تیر درس خلاصه ده د نن درس ما او تاسو د صلیبي جنگونو په باره کې ده چې صلیبي جنگونه څه وخت وشو څنګه وشو کم ځای نه راغلل ولې ورته صلیبي جنگونه وای او د دغو صلیبي جنگونو تاثیر څه شی وو په مسلمانانو باندې څومره موده دلته تیر کړه د دې اخلاقی عسکري فکری فرهنګي آثار څه شی پاتې شو په دې سیمه باندې په دې باندې ډېر لوی لوی کتابونه لیکل شوي دي ډېر لوی لوی کتابونه لیکل شوي دي ما څو ورځې مخکې په یو کتابخانه کې یو کتاب ولیده څلېرش جلده کې دومره په څلېرش جلده کې یو کتاب لیکل شوی یوازې په صلیبي جګړو باندې موسوعة الحروب الصلیبیه د ډاکټر سهیل زکار کتاب دی یو د شام څوک عالم دی بازار کې یو کتابخانه کې ولیده یوازې په صلیبي جګړو باندې څلوېښت جلده لوی کتاب لیکل شوی دی خو که څوک وغواړي چې د صلیبي جګړو په هکله د غربیانو د موثقو او معتبرو منابعو او کتابونو نه خبر شي یو خو به مونږ وایي چې دوی مونږ یې مړه کړو مونږ یې ووژلو مونږ یې ووهلو کېدای شي مونږ د فغان د درد د تکلیف د انزجار په حالت کې یو مونږ کېدای شي چې باور څوک را باندې ډېر ونه کې چې یار دوی به رښتیا وایي نو دا چې یو څوک وایي چې ما ووهل ما راڅملول ما لال کړ ما ذبح کړ او هغه په خپل جرم اعتراف کوي د هغه خبره به تر منګه په دې مجال کې ډېره د کار وي چا په خپل وایي چې ما دا وکړ لکه یو څوک دا ته ورته تا دا جرم کړی دا اصلا نه مني نو چې نه مني د تا خبره مشکوکه شوه که نه داسې ده که نه ده لکه چې نه ده داسې ده که نه تاسو خاموش یاست چې خاموش یاست نو معنا څه نه ده او اوس یو څوک یو چا باندې ته تهمت لګوي ورته وایي یا باور باندې چې تا دا جرم کړی او هغه درته وایي چې هو کړی مې ده او نر غوندې مې کړی اوس هغه اولنۍ خبره زوروره ده چې تا په حق کې که دا دویمه دویمه ځکه چې هغه مجرم په خپله اعتراف کوي د دې مجرمانو یو کتاب دی په انګریزي کې دی او په عربي کې دی الله دې کې چې څوک داسې نیک سره پیدا شي او پښتو فارسی او نور ژبه ته ترجمه کړي په انګریزي کې دا په نامه دی دی دن بیوند سی هغه کارونه چې د سمندرونو ترشا تر سره شوي دا اروپا ده او دا سمندرونه دي د دې سمندرونو تر شا په دې ځایونو کې چې دوی کم کارونه کړي دي هغه په باره کې د هغې زمانې یو مؤرخ چې ویلیام نومیږي ویلیام او هغه بیا د بیروت د سور یا انګریزان چې ورته تایر وایي چې د لبنان په جنگ کې یو کال یو نیم کال مخکې تاسو پام دي اسرائیل حمله ور باندې وی به د تایر په ښار کې دا کار شوی یا د سور په ښار کې دا کار شوی په دې کې بیا دوی دغه سړی دا ویلیام د دوی د کلیسا مشر و بلکې د کلیساګانو مشر و دینی رهبر و مفتی و د ټولې منطقې هغه مفتی اعظم و د دې مسیحیانو هغه په خپل دا کتاب لیکلی دی په هغه کې عجیبه عجیبه شیان لیکلي دي بالکل د د منلو وړ نه دي چې سړی د اوس غربیانو په خبره باور وکړي نو هغه وایي چې یاره دا خو خرافات دي خو که سړی د دوی هغه اصل جوهر درک کړي او د دوی زوړ تاریخ ته متوجه شي نو بیا سړی ته معلومات کېږي چې دوی څومره وحشي قوم دي دغه د دوی مفتي اعظم یا قاضي القضات د ویلیام دی وایي چې زمنګ لخکرو په فلسطین کې چې کله د القدس خار فتح ک القدس ښار چې فرح فتح ک دونه انسانان اوجل دومره انسانان اوجل چې نور د منګ د عسکرو دا شکلونه ویرون کې شو لاسونه پخې جامې دا ټول هر څه په وینو لړلې وو وای ډیر زره انسانان دا موږ په اوله ورځ باندې ووژل ډیر زره انسانان په یو محدوده کلا کې ښار نه کلا ته وکړي او بیا وایي لس زره کسان راغلل په مسجد اقصا کې چې مسجد عمر هم ورته وایي په دې کې وایي پناه واخیسته په دې ګمان چې د موږ لښکرې به دوی ته څه نه وایي ځکه چې موږ هم اهل کتاب یو او د مسلمانانو هم ځان ته اهل کتاب وایي دی په خپل کتاب کې هر چیرته چې مسلمانان یادوي کافر یې ورته وایي کافرانو داسې وکول موږ کافران بولي د کافرانو لښکرې دلته وي کافرانو باندې موږ حمله وکوله کافران بیا مات شو کافران داس شو کله کافران او کله ملعون امت مسلمانانو ته ملعون امت وایي په خپل کتاب وای دوی داسې ګمان کاوه چې موږ به دوی ته څه نه وایو په مسجد کې خو وای د موږ زړور فوځي چې تانکر د نومېده دی وای د خپل فرقې سره هلته ور ورسېده او دا لس زره مسلمانان یې د مسجد په سهم کې سول حلال کړو وژل لس زره انسانان مسلمانان تر دې چې کله د منګه نور فوزیان د مسجد صحنه ته ورتلل نو تر هغه پورې دوی نشو ورتلای تر څو چې د دوی د اسونو پخې تر زنګنونو د مسلمانانو په وینو کې ډوبې نشوي د منګ د اسونو پخې د مسلمانانو په وینو کې ډوبې شوي او دا وینې د اسونو سینو ته را رسېدې او وی اعلان هم داسې وکاو چې هر چا هر کور ونیو نو بیا د خپل سپر دال دا د دروازې په خوله کې ځوړن کی چې د دې علامت شي چې دا نور اشغال شوی کور دی کور ته به ورننه وته او هلته به چې هر څوک ټول به یو مخ ووجل او بیرون به بیا خپل سپر ځوړن کی چې دا نور خلک راشي وي چې بدن ول شوی دی ځوړن بل نور نور کورونه ته ورسي وی په اوله ورځ باندې چې د انسانانو وژل په دویمه ورځ بیا د ښار نورو څنډو ته ورغلو چې څوک پاتې و هغه وژل بیا وی د جسدونه د مسلمانانو دغه مسلمانان نه یادې دی د کافرانو د جسدونه بیا دونه ډیر شو چې د تعفن او د بدبوئی ویره و او دوی موږ نه خخولې شو نن د خخولې اراده ورته درلوده بیا وی د ښار په لاره لاره څنډو کې یو څه مسلمانان ژوندي پاتې وو هغه مو راوستل او په دوی باندې د مسلمانانو مړي دا راجم کړ په مختلف ځایونو کې ډېرې ورنه جوړ کړې او بیا دوی ته ور واچاو خس او لرګي دا ور باندې جمع کړ ور واچول او دا جسدونه وسوځول چې د هغه نه د خخول نه هم خلاص شو او د تکلیف نه خلاص شو دا خبره د مسلمانانو نه دي دا دوی په خپل په خپل کتاب کې لیکلي دي د دوی خپل تاریخ دی دا ما تاسو ته په منځ منځ کې یا په ابتدا کې د منځ یو حادثه ویله اوس به راشو دې ته چې دا صلیبي جنګونه څه وخت وشو ولې وشو د دې خارجي عوامل او اسباب څه شی وو داخلي اسباب او عوامل څه شی وو او اثر د مسلمانانو په ژوند او د مسلمانانو په ټولنه باندې څه شی وو تر ټولو د مخه باید زه تاسو ته ووایم چې دې ته ولې صلیبي جنګونه وایي او دا صلیب د څه شي دغه علامې ته صلیب وایي دی او دا د دوی مقدسه علامه ده دوی داسې ګمان کوي چې عیسی علیه السلام په دې طریقه باندې طلب کړی وو سره دالته ورته تړلی وو یو لاس داسې تړلی وو بل لاس داسې تړلی وو او پښې داسې راځوړم دی نو په دې شکل باندې هغه وواژه بنا دا د د وژل کېدو کیفیت او طریقه چې ده دا د موږ لپاره یو زړه بوګنون کې یو ډېر دی هغه تاسف هغه ده او بیا د موږ د یو مذهبي او دیني شعار په شکل باندې نیولې دی نو تاسو چې هر چیرې ګوري د صلیب علامه دا په مختلفو شکلونو باندې اصلي شکل داسې ده کله دوی داسې هم جوړ کړی وي کله یې داسې هغه جوړ کړی وي لکه سره صلیب نښه چې ده په مختلف شکلونو باندې او حتی په اسلامي ملکونو کې دوی دا جمپرونه نه دي جمپرونه جامې لباسونه خولې په دې مختلفو شیانو کې صلیب ډیزاین کړی وي کمپنیانو ته پیسې ورکړي وي ترڅو د خلکو په ذهن کې دا متعارف شي او دا بد ونه ګڼي دومره ډیر شي دومره ډیر شي دومره ډیر شي په هر څه کې صلیب ترڅو د خلکو نفرت د دې نه ختم شي ځکه یو شی چې بار بار ویني خو نفرت ختم شي کنه نو دې ته دې صلیب وای دې جګړو ته ولې صلیبي جګړې وای ځکه صلیب د دوی د دین رمز علامه او نښه ده دوی په دې خاطر باندې دغه جګړو ته صلیبي جګړې ویلې چې خلکو ته وایي چې دا د منګ د دین او د مذهب جګړه ده دا د اقتصاد جګړه نه ده د کشور کشاهي جګړه نه ده د موږ د مذهب جګړه ده او د دې جګړې تر شا کلیسا ولاړه وه کلیسا یا چرچ د اوس واتیکان ورته وایي په ایتالیا کې د روم په ښار کې دننه یو بل مملکت دی لکه بلا تشبیه د کابل د ښار په منځ کې چیرته چې یو داسې وویل چې د کابل د ښار په لیسې مریم کې یو بل مملکت دی دغه نوم واتیکان دی نیم کیلومتر مساحت دی نیم کیلومتر زر کسان نفوس دي پیسې هم خپل لري میدانوي هم خپل لري رئیس جمهور هم خپل لري وزیر خارجه هم خپل لري په ملل متحد کې خپل سفیر هم لري او رادیو هم خپل لري او د ټول دنیا په مسیحیانو باندې حاکمیت هم لري او یو آزاد مستقل مملکت دی د ټوله دنیا تر ټولو وړوکی مملکت چې نیم کیلومتر نه کمه یعنی څلور نیم سوه متر مربع تقریبا څلور نیم سوه متر مربع نیم کیلومتر نه کم مساحت دی دا په دنیا کې مملکت دی په ټوله دنیا باندې د ټوله دنیا په مسیحیت باندې بادشاهي کوي حاکمیت کوي او هغوی ته رهنمایي کوي او مشر مشر ته پاپ ویل کېږي څه ورته وایي د اوسني پاپ نوم څه شي د څوګه ویل شي پاپ بنډیکټ د مخکې تر دې چې بنډیکټ شي نوم څه شي وو یو بل شي نوم هغه تاسو ولټوي زه اوس درته نه وایم بنډیکټ د دې په یو ژبه کې ښه سړی ته وایي بزرګوار شخصیت ته د د نوم ورسته دغه نه بنډیکټ شو چې کله د منتخب شو دی د پاپ کېدل لپاره تر هغه مخکې دی بل بلاو د دې جګړې تر شا کلیسا ولاړه وه مثال داسې ده بلا تشبیه بلا تشبیه لکه چې څوک وایي د مسلمانانو د دې جګړې تر شا کعبه ولاړه ده یا د کعبه پیغام د دې تر شا ولاړ ده د کعبه پیغام څه د قران د اسلام ده دوی داسې ګڼل چې دا زمونږ مذهبي جګړه ده او بل وجه دا چې دې ته سلبي جګړې وایي چې د دې جګړې لخکرو یا په لخکرو کې شامل فوزیانو هر یو یې په خپل غاړه باندې صلیب ځړولې و یو غاړه کې یا هر دا به په غاړه او هغه به د صلیب په شکل باندې و لکه دا اوس تاسو د پادریان مادریان ګوري کنه بشپان پادریان د دوی د هغه چې دي مشران دیني هغه چې هر چیز دي په غاړه باندې یو صلیب زړېدل یا د سپینو زرو یا د سرو زرو یا د نور بلاو وي هغه د دوی مذهبي نښه ده او د دوی په کلیساو باندې همدغه د صلیب لرګی درېدلی او دوی به په خپلو جګړو کې چې د بیرغ په ځای باندې کوم شی وچتاوه هغه به هم صلیب و نو ځکه دې جګړو ته صلیبي جګړې ویل کېږي ولې ورته صلیبي جګړې وایي ځکه چې کلیسا تر شا ولاړه وه دا یو صلیب د هغوی د دین رمز او علامت ده او د دې لپاره چې خلکو ته وروپوهوي او خپل ملت ته وروپوهوي چې راشي دا مقدس جهاد ده او د دین په خاطر باندې ده نو ځکه سلبي جګړه ورته ویل او دریم دا چې د دوی هغه نه چې په غاړه کې یا هغه بیرغونه او علامې چې دوی به د جنگ په میدان کې ځان سره وړلې پورته کولې وي هغه ټول صلیبونه وو دغه جګړې څه وکړه څنګه راجم شو او ولې دا عزم وکاو چې د مسلمانانو په خلاف باندې یو دومره اوږده جګړه شروع کی دومره اوږده چې د یو زر او نهم کال نه شروع یو زر او نهم میلادي کال نه شروع تر ننه پورې روانه ده اکه تاسو وایي چې نن خو نشته ده نو دا مستر بوش چې خپل جګړه کروسید وبلله کروس دا سلیب ته وایي کنه کروسید وبلله سمانه یعنی صلیبی جګړه یې وبلله دا چې دی وایي صلیبی جګړه ده او د ده یاران وایي چې نه دی د ده مطلب دا شی نه و دی چې زما مطلب هم دغه شی و نو معنا دا چې صلیبي جګړې نه دي ختمې شوي تر اوسه پورې او که د تاسو پام وي چې په عراق کې د فلوجې په ښار باندې صلیبیانو حمله کوله نو د خپل ټانګونو په ملونو پورې څه شي زړولای وو صلیب زړولای وو د خپل ټانګونو په ملونو پورې صلیب را زړولای وو ځکه دا یو دیني جګړه ګڼله د دین جګړه یې ګڼله او د دین په خاطر باندې دوی راوتلي د خپل د دین لپاره کار کوي اوس یو ځل بیا نقشې ته متوجه شي دی خواته دا توره حلقه چې وینئ دا د مکې مکرمې د مدینه منورې نه راچارپیره شوې ده د دغه مدینه منورې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخر خورې شوې اوله یې دغه جزیره العرب ونیوله تاسو به وایئ چې د جزیره عرب خو نو جزیره خو دې ته وایي چې په سمندر کې چېرته لغونې وچ ځای وي او د هر خوانه اوبه محاصره کړی وي دې ته جزیره وایي دا دونه لوی دنیا ته ولې جزیره وایي د دې هغه وجه درته وایم دې ته شبه جزیره العرب یا جزیره نما ورته وایي یعنی جزیره غوند دی جزیره نه دی دا ځکه چې دا تقریبا درې نیمه خواونه اوبه را محاصره کړی دې خوا ته ګوره مدیترانه ده اوبه دي که نه دي دې خوا ته ګوره سره بهیره ده او به دي کنه دی خواته ګوري بحر عرب او بیا بحر هند دی خواته ګوري خلیج ده تر کویټه پورې د فاو تر جزیره پورې او کویټه پورې دغه نیمه برخه چې پاتې ده د دې وجه نه ورته جزیره نما وایي یا شبه جزیره ورته وایي خو ځینې خلک وایي چې دا هم پوره جزیره ده ځکه بیا دلته د دجلې د فرات نهرونه دا د ترکیه او د هغه ځمکې نه چې عراق بلل کېږي او جزیره نه بلل کېږي د هغې نه بېله کړې ده نو دا ځینې خلک وایي چې دا یو مکمله جزیره ده ځینې وایي چې نه ده جزیره نما ده دواړه خبرې سمې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم جزیره فتح کړه یا زیاتې برخې د جزیرې فتح کړې د حضرت صدیق رضی الله عنه په زمانه کې او بیا وروسته د حضرت عمر رضی الله په زمانه کې دا ټوله فتح شوه او بیا مسلمانان د افریقا په لوري باندې د غرب په لوري باندې داسې راغله مصر فتح کړه د مصر نه وروسته بیا د حضرت عثمان رضی الله په زمانه کې لیبیا فتح کړه او بیا د حضرت معاویه رضی الله او وروسته بیا د نور امویانو خلفاو په زمانه کې دغه نور هیوادونه دغه سیمه ټوله فتح شوه تر دې چې جبل طارق ته راورسېدل او د دې ځنه بیا اروپا ته پورې وتل او اسپانیا یې فتح کړه هغه نه اندلس جوړ کړ د اندلس نه بیا دوی غوښتل چې دغه څه بیرته فرانسې ته راشي او د فرانسې په دې فرانسې د فتح کول نه وروسته په دې غاړو غاړو باندې راشي ایتالیا ونیسي ولې ایتالیا ونیسي ځکه مسلمانانو بدلته چې هر وخت په دغه شرقي روم باندې شرقي روم باندې یا دولت بیزانس باندې یا دولت بیزنطیه باندې په دې باندې به یا قسطنطنیه یا په دې باندې به چې حمله کوله نو د اروپا له خوا نه به دوی ته مدد راته فوجیان به د بحر له لارې هم ورته راتله او داسې به د وچې له لارې هم ورته راتله نو مسلمانانو غوښتل چې دغه د شا لاره ور باندې بنده کړي تر څو دا سقوط وکوي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې دا به سقوط کوي او دا روم به هم سقوط کوي د صحابه کرام پښتنه ته وکړه چې په دې دواړو خارونو کې به کم یو خار به اول سقوط کوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی مدینه هرقل دا د هرقل خار دا به اوله سقوط کوي اماغه چې د محمد الفاتح په وخت به سقوط وکړي مسلمانانو په لاس فتح شو مسلمانانو غوښتل دغه راشي دې خواته د مسلمانانو لښکرې تر دې ځای راورسېدې چې عقبه بن نافع رحمت الله علیه خپل د آس دواړه پښې د دې اتلانتیک بحر په څنډه کې ورډوبې کړې او بیا یې ښه وړاندې وکتل هېڅ شی په نظر ورنغله تورې تیارې وې عربو به په هغه زمانه کې دې بحر ته بحر ظلمات یا د تیارو سمندر وایه ځکه هیڅ څه په نظر نه ورته ټول تیاری سمندر ته سړی لري نه وګوري ټول تیاری ښکاری ورته دې ته به بحر ظلمات ویلي نو دې لاسونه پورته کړ چې یا الله که زه پوه شم چې دې بحر تر شا وچه شته او انسانان پکې اوسېږي زه به خامخا د تا دین هلته ورسوم ورته خو افسوس چې ځمکه ختمه شوه نوره د هغوی دا ګمان و چې بس تر دې ځایه ځمکه ده نور اخواته ځمکه ختمه شوه نو بیا یې دې خواته مخ راواړاوه هغه حوصلو ته او هغه عزمونو ته او هغه ایمانونو ته د مون سلام وي الله دې د دوی ناراضي شي او الله دې د دوی اعمال قبول کړي الله دې مون د هغوی په لاره باندې روان کړي دا خو د غرب خواته و دې خواته د شمال غرب خواته مسلمانانو وروسته بیا وکولی شو ترکیه فتح کړي او ترکانو یا عثمانیانو بیا وروسته وکولی شول عثماني ترکانو چې د شرقي اروپا ځینې سیمې فتح کړي لکه بوسنیا هرزګوینیا او البانیا او مقدونیا او کوسوو او نور دغه سیمه حتی په خپل بلګراد دا سیمه فتح کړې او په هغه ځای باندې د امغه ځای خلک بیرته حاکمان کړل خدا چې علما وایي چې په هغه وخت کې د ترکانو حرکت یوازې عسکري حرکت وو یا زیات ترکیز د دوی زور د دوی په عسکریت باندې وو نو دعوت الته ډیر ونه شو دین خور نشو علما یا د دین خلک د فکر خلک په دې لخرو کې ډیر نو خلک د دین ولخوي یا د فوزي حاکمیت ور باندې او فوزي حاکمیت بیا ډیر دوام نه کو کرا کرا ورسته خلک بیرته ځینې د اسلام له اغنه ووتل د تسلط نه ووتل چې هغه مسیحیان او ځینې بیا ورسته ورسته نور خلکو ور باندې حمله وکړي روسان راغله کمونیزم راغی د خلک بیا د اسلام نه وویستل یا یې بېلارې کړل او اوس هم هلته خلک شته دي مسلمانان دي الحمدلله په میلیونونو مسلمانان دي خو یوازې نومونه د مسلمانانو دي او ځان ته وایي چې موږ مسلمانان دي مسلمانان اولاد دي نور اکثر یې نه په منځونو پوهېږي نه په اودسونو پوهېږي نه په عبادت پوهېږي نه د توحید په تقاضاو باندې پوهېږي په هر څه کې غربیان دي اروپایان دي خو دا یې بس چې تر اوسه پورې د کمونیزم د دې هغه نه د ویل کېدلو نه هم دوی بیرته سالم پاتې کم ته کم ده اسلامي هویت خو خپل ساتلی دی ولو که د نامه تر سرحده پورې په دې ځای کې چې کله مسلمانان ترکانو یا عثمانیانو چې د شرقي اروپا ونیوله نو بیا منځنۍ اروپا او منځنۍ اروپا کې جرمني ده اتریش ده چې عربان ورته نمسا وایي او هغه ورته انګریزانو ته څه وایي استریا ورته وایي استریا چې موږ تاسو ورته اتریش وایي دا سیمې دي نو په ډېر اسانۍ باندې مسلمانانو په وروسته کلونو کې کولای شو چې روم ته ورورسېږي د مسیحیت مرکز ته نو بیا د دې خو نه هم مسلمانان او د دې خو نه هم مسلمانان مسلمانان په هغه زمانه کې هغه اروپا تهدید کړو د دوه خواونه د دې خونه هم تهدید کړو او د دې خونه هم تهدید کړو دوی سره راجمع شو د دې کلیسا مشران او وی ویل چې کمنګه د مسلمانانو په خلاف یو جګړه یو اقدامي جګړه یو تهاجمي جګړه شروع نکو دغه دفاعي پوزیشن د منګ ډیر کمزوري دی او دوی وار په وار راوړاندې کیږي نه یوازې دا چې په عسکري لحاظ راوړاندې کیږي بلکې د دوی په دې دین کې عقلانیت یا معقولیت او په دین کې انصاف په دین کې سړیتوب او اخلاق دومره ډیر دي چې دا د من خلک په خپل پر رضا باندې مني او دغه وجه دا د اروپا دغه زماني اجتماعي طبقاتي نظام درته وایم په اروپا کې په هغه وخت خلک درې ډول خلک اوسېدل په ټول اروپا کې یو پکې اوسېدل بادشاهان او امیران بادشاهان والیان او مشران ملکان یا د حاک... حاکمه طبقه یې وبوله دا یوه دویمه طبقه په هغې کې وه د کلیسا یا د چرچ طبقه یا د دوی هغه مذهبي مشران او درېیمه طبقه خلک پکې وه عوام خلک وه خو د عوام خلک بیخي داسې کړي لکه کل انعام لکه د زناورو په شکل به استعمالول او د غلامانو په شکل ووسېدل د یو سړي به په زرګونو جری به ځمکې وي او په دې کې به په زرګونو انسانانو کار کاو دغه زرګونو انسانان به د زرګونو جری به ځمکې سره د یو سړي ملکیت وو د خانانو به کرنه وکوله وکوله وکوله چې کله به فصل حاصل شو د مالیې وزارت به ورته راغله وایي چې دونه مالیه کېږي د تاسې دونه فلانۍ مالیه ده دومره د لارو مالیه ده دونه د اوبو مالیه ده دونه د ساتنې مالیه ده دومره فلانۍ ده دومره ټیکس ده نو یو بلا به هغه ورنه واخیسته او باقي مانده به بیا کلیسا راغله کلیسا به بیا خپل اوس له زکات نه واخیسته هغه خپل د دې څه کم مذهبي هغه اندازه ورته ټاکلو دا به وخت دا بیرته خلکو ته به څه نه پاتې کېده بغیر د تکلیف د خوارۍ د دربدرۍ د د یوي د د کولبې او د مالې او د لود غیر د دې نه بل څه ورته نه و پاتې خو چې کله دوی ولیدل چې په اندلس کې دغه د دوی اروپایان رونه یو ور عزتمن شو نه د پاچا حاکمیت پېشته نه د کلیسا حاکمیت شته نه څوک په زور مال ته نه وړي بلکې دی او حاکم او محکوم دا ټول د یو قانون تابع دي او مسلمانان ټول ته په یو سترګه باندې ګوري انصاف ورکوي ظلم نشته ده نو هغوی به په خپله دا تلوسه وشي یاره مسلمانان موږ خوا ته هم راغلي وای چې موږ هم له دې بلا خلاص کړي وای او مسلمانانو دلته داسې یو تمدن قائم ک چې د اروپا هیوادونو به یا د اروپا د هیوادونو مشرانو به خپل بچیان مسیان لونی اندلس ته رالیږلي او دلته به د مسلمانانو په مدرسو او په پوهنتونونو کې زده کړه کوله او په هغه زمانه کې په اروپا کې د علم ژبه عربي وه عربي داسې ګڼل کېدل د علم لپاره لکه نن زمانه کې چې د طب لپاره انګریزي ګڼل کېږي چې هر چا به غوښتل یو څه زده کړي نو باید چې عربي زده کړی وي ځکه د علم ټول کتابونه په عربي باندې وو او د هغې وجه دا وه چې په هغه زمانه کې اروپایانو یا اوسني اروپایان هغې زمانې ته د تیارو زمانه یا په انګریزي کې ورته ډارک ایج وایي د تیارو زمانہ د تیارو زمانہ د جاهلیت زمانہ و د وحشت زمانہ و د خپل منځي جګړو زمانہ و یا یو بل اصطلاح په مسلمانانو باندې اوس ورته پل شوی ده خلک ورته وایي وایي بس دا د کرونوستا خبرې دي کرونوستایي دي اکثره په اردو کې د علماو یا د دیندارو خلکو د نظریاتو افکارو ته قرون وسطایت ویل کیږي اوس راځي د قرون وسطا باندې یو مختصره خبره وکړو قرون وسطا یعنی منځنۍ پیړۍ اوس څومره میلادي پیړۍ ده ها یوشتمه ده نو یوشت په منځ نیمایي کې منځنۍ پیړۍ به څومره راشي نهمه لسمه یولسمه او نهم او لسمه یولسمه د موږ تاسو د کمې هجری پیړۍ سره مصادفه ده برابره ده اوس موږ په څومره ملا هجری پیړۍ کې ها د څلورم یا پنځمه سره برابرې یا د شپږم سره څلورم او پنځمه شپږم د دوه سره تقریبا برابرې کنه په څلورم او پنځم او شپږم پیړۍ کې موږ دومره عزتمن وو چې دا ټول دا ټول سیمه د موږ تر کنټرول لاندې وي